بسم الله الرحمن الرحیم پرون منګه یو سوال کلیو چې هر کله منوی د مقولې د حرف او د صوت نه نه دی خیالم دی که نه دی نو جواب هم دغه کړو چې دا د مقولې د حرف او د صوت نن دی نو ځکه دا حکمي دی خیال مو کنه نو پاغه به دا سوال وارد دی چې د مقولې د حرف او د صوت نشو نو به دا معنا شي پرونه اعتراض مونږ کړو کنه دې ته معنا ویوا تاغي جواب پرون مونږ کړو چې معنا د فارا لفظ پکار وي معنا د فارا لفظ او د لفظ لفظ نشه نو اوس په دې باندې سوال واردېږي سوال دا دی چې د دې لپاره خو لفظ د هو شته دی د میر لپاره لفظ د هو دی که نه دی نو دې لپاره خو لفظ شته دی چې هغه هو دی جواب دا دی چې دا استعاره راغله دا استعاره راغله د منفصل د فار د متصل دا صرف استعاره راغله د منفصل د فار د متصل وسه به معنی کنه خج سوال دا واردېږي چې هر کله دا منوي د قبيله د حرف د قبيله د هر کله چې دی د قبیلې د مقولې د حرف او د صوت نه نشو نه دې ته حکمی څنګه وای به ته حکمی ولې وای خل دې کنه دې نه دا غي ان په دې باندې دلیل څه دی په دې باندې دلیل څه دی دا حکمی دی جواب دا غنه دا دی چې په دې باندې دلیل استعمال د نحاتو دی استعمال ده نحات ده چې نحات جاری کوي په دې باندې احکام د لفظ پام شي چې دا په دې طریقې باندې چې دا مسند له واقع کیږي چې دا دا مبدل منه واقع کیږي او د دینه حال واقع کیږي د دینه حال راځي جامع نشو خپلو افرادو لره خارج شو درنا لفظ محمل خارج شو درنا ځکه متبادر خود لفظ نه لفظ موضوع ده نو ستاسو تعریف د لفظ نه لفظ محمله وته خارج شو داغه جواب داده چې منګ یو قید لګولې او په تعریف د لفظ کې چې لفظ عام دی که موضوع وي او که محمل وي لفظ عام دی که موضوع وي او که محمل وي سوال چې متبادر به د الفاظو نه لفظ مرکبه وي متبادر به لفظ مرکب وي ځکه چې مرکب د مفید د فائدې دی مرکب مفید د فائدې دی نو خارج شو ترنه لفظ مفرد خارج شو ترنه لفظ مفرد حاصل اعتراض دا دی چې تعریف د جامع نشو خپل افراد لره خارج شو ترنه لفظ مفرد جواب دا دی چې لفظ عام دی که مفرد وي او که مرکب وي هله کنه دی لفظ عام دی که مفرد وي او که مرکب وي به دا سوال واردېږي چې ما يتلفظ به الانسان چې کوم د لفظ تعریف وکړه لفظ تعریف منګه اصطلاحا وکړه ما يتلفظ به الانسان نو دا تعریف ستا جامع نه دی په دې سره خارج شو ترنا کلمات الله چې قران کریم دارنګ په دې ته خارج شو کلمات الملائکه کلمات الملائکه لکه جبريل عليه السلام دا قول له ان في الجنه نهر من لبن لعلی و حسین و حسن ورمانه وشي کنه کلمات الملائکه دی په یو تلفظ نکی دارنګ خارج شو ترنا ملا کلمات الجن کلمات الجن لکه د یو جن دا قول دی قبر حرب بمکان قفرو قبر حرب ليس قرب قبر حرب قبر ليس قرب ليس قرب قبر حرب قبر د حرب قبر چې کوم دی دا په یو شړ ځای کې دی په ځان د ځای کې دی او د حرب د قبر سره بل قبر نشته دی خبر باندې پوهیږي یا لکه د جندا قول شو تکأکأتم تکأ افرن قعو دا کلمات الجن دي دا درنه خارج شو دا به تلفظ نه کیږي دا غي جواب داده چې موږ په تعریف د لفظ کې یو قید لګولې و چې دا تلفظ عام دی که په ټولو احیانو کې وي او که په بعضې احیانو کې وي په ټولو احیانو کې وي او که بعضې احیانو کې وي نو په دې باندې تلفظ په بعضې احیانو کې کیږي اگر که په جمیعي احیانو کې په دې باندې تلفظ نه کیږي خبر باندې تاسو بیا سوال دا واردی دو چې ستا د تعریب د لفظ نه هغه محذوفات خارج شول چې هغه حذف په حسب جوازي باندې هغه حذفي هغه تلفظ ما تلفظ به اسنان نه دی بایم تلفظ نکیږي جواب داده تلفظ عام دی که په ټولو احیانو کې وي او که په بعضې احیانو کې وي سوال چې تعریف د الف لفظ نه دی هغه الفاظ خارج شو چې هغه حذف په حذف وجوبي باندې حذف وجوبي باندې په هغه باندې خو په بعض احیانو کې تلفظ نه کیږي حذف شوی دی حذف وجوبي باندې نو دا غي جواب دادې چې مونږ ویلو دا تلفظ عام دی که به نوعی وي او که به شخصي وي تعریف راقت مونږ ولګو پرون کنه که دا به نوعی وي او که به شخصي وي نو هغه الفاظ چې خارج دي په حسب جو جوی باندې نو که باغې باندې دا تلفظ دا به شخصي نه کیږي نو به نوعه ور باندې کیږي دا کدام د الفاظ یو نوع دا به په مصنف رحمه الله باندې یو اعتراض وارد دی سمانه په علامه ابن حاجب باندې اعتراض واردېږي چې مصنف رحمه الله لپاره کارو مناسب ولا چې یو بل قید هم زائد کړی وي یو قید بل هم د پار د دې چې د دین دوال اربع خارج شي وي چې د دین دوال اربع خارج شي دوال اربع عقود دي خطوط دي نصب دي اشارات دي ته دوال اربع وي شرجامي کې دا شی وتاست داغه نه جواب مولا جامی کړی دی حاصل جواب دا دی چې مولا جامی وایي چې اخراج صدق دخول غواړي چې اخراج صدق دخول غواړي یو شی به توبه سي الا چې مخکې نه خواغه داخل وکنه چې داخل نه نو اخراج د کم ځای درسي ورونه پیږي هغه داخل نه دي نو اخراج به د کم ځای نه راشي پر دې باندې که نو دې وجه نه د قید د ضرورت نشته دی بیا دا اعتراض واردېږي چې کافیه دا ماخوذ ده د مفصل نه مفصل د جارلای زمخشري کتاب دی کافیه د هغې نه ماخوذ ده او صاحب د مبسل د کلمې تعریف د څه کړه ده الکلمه لفظه الکلمه لفظونه پتا سره ذکر کړه ده لفظتونه ویل نه نو ابن حاجب رحمه الله لفظون ویل دي نو د ول مخالفت د صاحب د مبسل نو کو اي جواب دا دی چې صاحب د وبصله لحاظ د وحدت کړی دی صاحب د وبصله او ابن حاجب لحاظ د وحدت نه دی کړی نه فائدہ د اختلاف څه شوه فائدہ د اختلاف چې هغه لحاظ د وحدت کړی دی او د نه دی کړی فائدہ د اختلاف دادا دا چې عبد الله په حين د عالمیت کې چې د عبد الله منچا د پاره نوم کیدو د علم شي عبد الله په حين د عالمیت کې دا مرکب دی په نزد مفصل باندې او مفرد دی په نزد ابن حاجب باندې دا اختلاف شو عبد الله په وخت عالمیت کې جار الله صاحب صاحب د مفصل په نسبت باندې عبد الله مرکب دی او د ابن حاجب په نسبت باندې مفرد دی پوه شو اله پوه شو لحاظ اول د څه کړی دی هغه لحاظ د وحدت کړی دی وحدت وحدت د یوالي کړی دی او ابن حاجب په کلمه کې لحاظ د وحدت نه دی کړی یاد وحدت نه دی کړی نو د دیو جنا عبد الله ته چې کله چا لپاره نوم شي عبد الله نو صاحب د بصره ته مرکب وي څه ته وي مرکب واحد نه دی کنه او صاحب ابن حاجب ته مفرد وي خلک دا د وحدت خیال نه ساتي سوال واردېږي چې لکه مطابقت ښه شو چې لفظه توندې ویلی وی یو خو به د سوید او بسل سره مطابقت هم راغلی و دویم دا دی چې د مبتدا او د خبر په مابین کې به مطابقت راشي الکلمه مبتدا ده او لفظونه خبر ده او مبتدا او خبر کې مطابقت ضروری وي خه خبره و چې لفظتونه ویلې وي جواب داده چې په مابین د مبتدا او د خبر کې مطابقت دا په یو څو شروط سره ده دا خبر کې مطابقت دا مشروط ده په یو څو شرطونو باندې یو دا یو شرط دا ده چې خبر به مشتقي وي خبر وا مشتقي جامد بنوي په یوه معنی کنه دویم شرط دا دی چې مبتدا او خبر به اسمین ظاهرین وي یو کې ضمیر نه وي مبتدا او خبر به دواړه اسمین ظاهرین به وي ضمیر به پکې نه وي دریم شرط دا دی چې په خبر کې به ضمیر وي هغه به راجی وي مبتدا ته درې شو کنه ها څلورم شرط دا دی چې دا به صفت خاصه د مؤنث نه وي خبر به صفت خاصه د مؤنث نه وي څو شو پنځه شو څلور شو او پنځم شرط دا دی چې دا به داسې خبر به دا صفت نوي چې په مابین د مذکر او د مؤنث کې مشترک وي خبر وانه څه کنه صفت ونی او چې مابین د مذکر او مؤنث کې مشترک وي پینځه شو شپږم دا دی چې دا خبر به اسم تبذیل مستعمل په منسره نوي اسم تبذیل بنوي چې هغه مستعمل په سلام علیکم سره په من سره شپږ شو او وم شرط دا دی چې دا خبر به په وزن د فاعلون چې هغه په معنا د مفعولون سره بنوي خبر به فاعلون باندې نیوي چې هغه په معنا د سمانوي مفعولون سره وي او اتم شرط دا دی سوال وکړه عامره چې منم دی دا مذکوره شرطونه خو لپاره د وجوب دي مطابقت د وجوب د پاره دا شرطونه دي خیر لیکه نه دی لیکن د جواز د پاره خدا شرطونه نه دي خیر لیکه نه او بل به احترام دا ده خه خبردار چې مطابقت درش جواب دا ده چې ګوره کافیه متن ده کافیه او بنا د متونو په اختصار باندې وي خبره باندې او بل دا چې خیر الکلام ما قل ودل خیر الکلام ما قل ودل بس نن مې ته ټیک سم نه دی مخکې ورځې نه سړي او نه خیر